کلمه چې په څه باندې وی کنه او دریم حرف یې مداوی سلویره حروف باندې یو دریم حرف یې مداوی غالبا د هغه جمع په افعلتون وزن باندې دی لکه تو عام سلویر ټکی دی کنه او دریم ټکی الف مدا ده کنه دغه جمع په اطعمتون باندې ده رعیف سلویر ټکی دی کنه شرعیف او دریم ټکی مدا ده یې کنه دغه جمع په ارغفتون سره دی نیک عملی نمی وی دی سر قبلیش وابي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برك فرميلي دي أطعم الجائعة خروق ورکوي وجي تا کنه چې وجاوي مستر وي مجبور وي دې ته خروق ورکوي وعود المريض وعيادت کوي د بیمار وابي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فزيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيامنا ندمت شو آل محمد صلى الله عليه وسلم بطعام من دريش به دریش پی لگتار کنا دا سوا چه دی جکیم دا کنا مڑی خروک دا ندا کرا پده بنده ندا مرشوا حتی قبض حتی که چه قبض کل شو رسول مبارک یا خو دی وجنا چه سوی مندل نکنه شا و یا دی وجنا چه دا مسلسل زون مرول دانا سه مخبوده خبران نکلا کلا زون مخبودی پر سول دا چه کم نکنه شا خبر ازو چه دوی دریو دی زون بودا فرده چه بسکی دلو دی و دی مرولی قادر دی سره وشی بیاوینه را خورون غریبون خیالو اوی در سره کنم وعن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال چه اده کاری صاحب وی اده غی سڑی تا جه کم ده مڑی ورکوالا شکریه پا طریقه سره چه دا خود مو سره لواش گڑا وکڑا جه قرآن شریف یو آیات پا مو بند تلاوت کوه و امونا از ده کوه کنا بیا وی اده غی کاری صاحب یا اده غی علم وی شکریه پا طریقه سره ده تاول مسیه با ورکوالا دا لکه پا عرب شده طریقه و دا عادت وکنا حضرت عبارا صاحب خوشه ده حضرت عمر صاحب ده ورابو چه یو آیات خورسا تلاوت که کنشا مطلب خو دا غاوه چې مړی ول مستی به سه مړی ته روکه کنه خو هر تو ور سه په پوی نه شو کنه شم اچھا جی کسه یا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اصابني جهد شديد سخت الوجه متورثد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستقراته ايه من كتاب الله عز وجل بیا طلب د قرات پر مویدنه د یو آیت د قران شریف فدخل داره بیا داخل شو دای چې کیم نه کنه کیرا خپل تا وفتحها علیا او تلاوات کلو دا اغا آیات په مو باندې کنه آیات په مو باندې تلاوات کو وې دغه مراد معنی آی متخلص کړل باندې په پوی کړل کنه شوا فتحها علیا او خلوص یې کړو وضیح یې کړو اغا آیات چې کیم نه کنه په مو باندې اغا آیات یې تلاوات کو مړې نه کړو کنه شا مطلب یې دا ده په بیا دی کنه یا ابا هر او ابو هرا کنه و ابو هرا فقلت ما ته لبیک په مخ به دور شو لبیک یا رسول الله وسعدیک حاضر نه ته ته یا رسول الله سوی او موافق کی زه تو سره پارا خبره شی یا رسول الله فاخذا بيدي يا رسول الله مرك نيولك الفول عزم ونفاقا مني چگي کلو مولا را وعرف الذي بي او مریم شو رسول مبارک تا هغه شای چې مو سره کیم شای وکنا چې کیم شای مو سره من الوزا په باندې رسول مبارک خبر فانطلق بي الى رحله ببيت وملر په طرف د کیرا خپل فامر علي بامر وکړو متبعس من لبننا پیغه یوا طرف یو لاس سره ستر جوم می پیولاوی کنه من لبن اند شو دینا چې دا وش فشربت منه موت شلوک لږه ثم قال بیارته چې عود یا ابا هريره بیا وګرځه را پښه باندې بیا وشه فعدت بیا ور وګرځه فشرب ثم قال بیا در امر ته چې عد فعدت فشرب بیا ور وګرځه بیا مو حتا استوا بطنی حتا کې چې یو شای شوګړه دمو کنه فسارا کل قید ہے وګرځه په شان به غشی لکه غش سی کنه سیخ یو شای دا ګډه مډا کړه سیخ شوګانه سم میش ورر قال ابارا صاحب ویلی چې فلقیت عمر ذ بیا ملاو شو دین اورسه د عمر صاحب سره و ذکرت له الذي كان من امري او ذکر کړه مو چې کیم دا کنه حضرت عمر صاحب ته هغه کیسه چوا د مو د امر نه کیمه کیسه کنه مله الوزه سو کنه شامل ته ذکر کړه چې سره مو آیات تلاوتینا چې کیم دا خو نه نه غوښتل بتوره هم ته خپل شیو دی واغ آیات کنه خو دا خو طریقه ده چې څوک داس طلب دی نه وکړو بیا مړی یې ورکوي که نه وایي چې وایي خو زه خو نه وم په دې باندې پوه شوه وذکرت له الذي كان من امري وقلت له متتوبنا چه تولى الله ذلك متولي وګرځول خدای پاک ذلك مود دغه چاره پیرا کوله ده پورا من هغه سے کان حق به چه هغه داس یوت له یک پیغه باندې من کا بتونه رسول مبارک خدای پاک دغه متولي وګرځول او عمره والله په خدای مې دا قسم لقد استقرأتك الآيات مو طلب دې قرات ته نه کړو دې یو آیات ولا انا انا ولا انا اقرأ لها منك او خامخ زکه یم زیوت قرات کوین دې دې آیات لره په تور مو دا په تور دې شیو دې کنه دا آیات نو به قال عمر عمر صاحب ته چې والله په خدای مې دا قسم زه خو داس نو په الا ان اكون ادخلتك خامخ چې وازم چې دا خل کړه و متولا را کېره خپل ته مړی مې در باندې خړلې وا احب الی دا زیو تر محبوب او متمن ادینا ان یکون دی مثل حمر النعم چې شی مو دې پر په مثل له غسرې سره یې شونه اثر سره یې شون ډېر قیمتي مولو پار به شي اثر سره یې شون چې مو شي په اړه امر متنوا محبوب را کاتو کړته به ورو ته ته مړی در کول خو نو کوئی ځو په دې باندې کنه باب التسمیه علی الطعام والاکل بالیمین په خدای نو مخستل په طعام باندې او خروب په شیلوز باندې کنه دا سنت طریقه دو مستحبه طریقه دو کنه وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الوليد بن كثير اخبرني قال الوليد بن كثير اچھا جی قال حدثنا سفيان قال اذا سفيان ولدي چه الوليد بن كثير اخبرني دا وليد بن كثير سده دې مو ته دا خبر ورکړه دا چانه او سمع وهب بن کیسان یقول چې رواب ابن کیسان ویل چې انه سمع عمر ابن ابي سلمہ یقول دا ویل دی عمر ابن ابي سلمہ نه یقول چې ویلي عمر ابن ابي سلمہ ویل چې كنت غلاما زوجك من نبلغا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم په تربيت او پرورش د رسول مبارک شه زوند میر سره کنه ام سلمہ سره وځ کنه وکانت بیا ګان سره نوسی بیا مړی د رسول مبارک سره خړلا او که یو قسم خوروک ویا چې په یده چې د خلق په خپه کېږي نه بلکې زه چې د په لري شفرا دای د برکات غني او دا چې کیم نه کنه بعد نه غني کنه شه بیا خوروک کړای شي بل په لري شل کر رسول مبارک کړه دا کنه روش باب الاكل مما يليه خروق دی غلی نه چې نږدې وي دتا وقال انس حضرت انس ویلي چې قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه کنه خروق ته هر سره دی غلی نه چې نږدې وي دتا بیا شری شو چې خورو کړو مو د هغه طرفه د هغه تلینا کنه کله یو طرف ته کله بل طرف ته کله بل طرف فقال لرسول الله صلی الله علیه وسلم کل مما یلیک و بی قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابي کسان ابي نعيم قال ابو نعيم بلی چې اوتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بتوامنا کان روړل و صلی رسول الله د بتوام سره و ما هو ربيبه و د سره وا پر کټای د چې عمر ابن ابي سلمہ فقال رسول الله برکته فرمه چې سم الله وکل مما يليك باب من تتبع حوال القصعه مع صاحبه کنا دا باب دا بیان دی هغه چې تتبع حوال القصعه چې ور پسې کو کشان پیغه اطرافه دیغه تلی شکنا تتبع په بیره کنا دا زنده پر برکات گانی بیا جی کنده کنه دا رو دی وابی قال حدثنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرزيو اغه دعوت رسول مبارک اغه او بل رسول مبارک له طعام فرد اغه طعام سنا هو چې د جوړ کړه رسول مبارک دا غ طعام قال انس انس ویلی چې فزاوت ما رسول الله صلی الله علیه وسلم زال ور سره رسول مبارک فرایته اول رسول مبارک یتتبع الدباء من حوال الکفاته چه دای کنا طلبی یلو اغا کدی دی اطراف دی تلینا کنا کدی زمن واکنا شاد غش په زیب نه کدی په زید کشان شر اولو کلا یو طرف ته کلا بل طرف ته کنا قال انا سویل چه فلم ازل احب الدباء مشاوزا چه زا محبت کدی اغا کدی سر من یوم زین دی وریدنا چه مدر رسولو مرک لیدلا چه دتا دام رخوان ورکوی چه کشان گرد پا دی تلیشه بشه شروی کنا یا دی ورځ نه ما چې کیم ده کنه د کدی سره محبت دا دو با یا د ورځ د کدی تا ور شي او د غیر بل پلان کدی تا ور شي زنه وی چې د پلان د غره غره کدی چې مشتو شي ویلي اې دې تا ور شي خو خیر به هر حال دوی سره تا ور شي باب تیمن فی الاکل و غیره اشی طرف نه شروع کړل په خروق شه یا په نرت خو شای شه کنه په د سر شه جمعه په غسل شه سپلی په شکول شه کنه وقال عمر بن ابي سلمہ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول برك فرمي چې کول به يمينه کا خورو کا بشيلو سخبل سره او ا بیا دینا هغه شی طرف نه شروع سره کې ولي مشولا کذا بشي لوز باندې خورو چې کدا کنه بیا غالبا دا چې هغه شی طرف نه شریک کړیا د پرې شی طرف نه دا کجدا سره چې خورو په شی طرف کې اولو سیوا نه وتا کا کې کنه باب من اکل حتی شبعا چه خروک کو حتی که چه دای تیک شی کنا میر شی کنا دامر خروک وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال ابو طلحه دا زون مړولا څه ده کنه دا اگر که محمود نه ده خو جهیز ده بهر خل کنه زون مړوای شي خوشاله ده چې سړی چې کیم ده کنه پیرا زون نه مړوي کنه مستحب ده او جه کم ده کنه سرائی ده یوا حصه جه کم ده مایده خروک ده مڑی ده وخور یوا حصه ده یه بیتا پریر دی بلا حصه ده سایتا پریر دی کنه او خیر کزون ده مرتو دار اودو ده اینه پا ده حدیث ده مڑولا رو غلا ده انه سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال ابو طلحہ ویلی دی ابو طلحہ اولا ابو طلحہ صاحب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا ام سلیم دا دی ابو طلحہ ثم ارسلتنی دا انس ته وی چې بیا ولا جلو ام سلیم ولا را په طرف د رسول مبارک کنا رسول مبارک ولا جلو قال انس ته وی چې فذهبت به کنا فذهبت به بیا موړلو کل به په هغه اطلاع باندې مړینا موړلو کل په هغه اطلاع باندې رسول مبارک ته هغه ابو طلحه صاحب او ام سلیمه هغه ذکر الله آغا ده غوری مڑی تا کنا مڑی کریه دو کنا نو بیره فذهبت به بیا مودلو کل به به اطلاع باندې پکې ما اطلاع چې دی له سلام کنه هغه اطلاع مې رسول برک ته ورړه چې ورغله په وجب ته رسول الله صلی الله علیه مسجد من دلو رسول برک په جمع ته شو ما هو الناس د سره ډېر خلق فقمت عليهم يزود رجل په دی باندې فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برک متوفر مې چې ارسلک ابو طلحه ابو طلحه لګلای فقلت مو ته نعم فقال رسول برک فرمی چه لطعامن مړی دی پران نزلای چه مړی تا درسی قال انا سیوری چه فقلت مویتو چه نام فقال رسول الله سلام لمن معه رسول برک ویل اغی چهتا چه عدد سراوی قوم و شابس چه گیر رئی مړی دی یاره ابو طلحه صاحب مړی کړی دا وی سه ریټه کنه سه یار بشه مړی کیږي کنه صاحب نه راته نه وی کنه صاحب یا فضلک رسول الله کالو سره دغه خلق وان طلبت بین ایدیهما و زه لوړ مخش ده ده اینا کیر تا او پاره ده چا خوی طول رو واستل کنا کیر تا او پاره ده آنس صاحب یای کنا چه دا سلی بی وشوی کنا چه کیر تا کلا لوڑا بطل حاصل می خبر کلا بطل حاصل بر مختش رسولم برک تا کنا چه مختش رسولم برک دای سر روان دی و دا کسی می سی سر اکره کسا او ورونش ته زلو ام سلیم هغه مشکای دی غړی له هاته دی دی و غړی نه یو غړه کټه کړی او مشکای او هغه غړی په ورسال کړل تون دا کړه مړی کنه نه رسو خو وینا خو په غړی باندې تون دا کړه کنه خو رینا خو ویزه غړی وی دی خورس وردا خو رینا غړی په ورسال کړل کنه شا نو وی فادمته بیا دی ادم ولا وګرځا ولو دی دا مړی دا مړی دی ادم ولا وګرځا ولا ادم ګندل ته کنه فعدمته بیا چې کینده وګرځه ولا دې دا مړې دې هغه اعدام ولا کنه دلان دې بل ولا ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول دين اورسيا تیرا کلا پر مړې شه رسول مبارک ما هغه دا وشاء الله ان يقول جا خوشا او خدای پاک تیرا ولا پره تا کنه رسول مبارک ته دا په باندې تیرا ثم قال دين اورسيا رسول مبارک فرمایل چې اذن لعشتنا مړې اجازه ورکړي لاس کسان لاس لاس کسان د پرسیو یا ولاد لاس کسونه دیو جنا چې خو یو غاو چې کینه په دینه جدای په ځای دلانه زی تانګو کنه شه یا لاس کسونه دیو جنا او چې ټول په ټاک کې نه پر بالل دغه ټول په ټاک کې ډېر خلک روشي او مړی لش کی بیا هر څه جو پای جاری یو چې موږ خو له وته حالت زر کې بنوس وکړه هر څه جو دی یا دیو جنا مړی په برکات دیو جنا ته چې نه راکړو ځکه لاس کسونه شي ګوا کنه اچھا جی وابي قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن ابي قال وحدث ابو عثمان ايضا عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئات عبد الرحمن بن ابي بكر سيولي جوي صلى الله عليه وسلم برك ويو سفر شه دیش او جه کیم دش پر نیم شلا کسون وی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیارا سفر شو سوی کنا زار دو سرخان او چه چه چه سره چه سشا یوی رو ری سشا با سیوزی بنده سره گاڑی کی جه پیوزی او خری کنا دین اورس یرتاق وکړو یو مشک وجد سری په هغه زم یې سره یسو په هغه د په ولا هغه لاره کنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکته فرمیلا رسول برکته فرمیلا ابیون امعتیتون دا روی شک ته امعتیتون یې ویل او قال هبتون کا هبتون ټکا ویل البته خرڅه ملګریا او کا هبا کوي ارتا یو امیش کنه شه خو هغه ینا تیرا باندې وی سرا یې تیرا وی کنه بیا امر یو کړو په هغه ینا باندې یو شو چې دا ورتا کړل شي شاینا ورتا کړه پرې کړه ټوکړې ټوکړې کړه ورتا کړه دا روی وی کنه د عبدالرحمن ابن ابي بکر چې وای مولا مولا لوري په خدای ما مر 30 و 100 نوی دیگه شپیر نیمه سره کسونه نه الا قد حض له حضتا من سوال بطنها مگر پریکړه دا سولم برک هغه ته یو ټوکړه دی هغه یعنی نه کنه دی یعنی نه د شپږ نیمه سره کسونه دا یو یو ټوکړه چې کیم دا کنه ور کړله چې سیک موجود وي دا ور کړه او چې سیک غیب وي دا کشش ولا باخره کنه ان کان شایدن کچره او حاضر آتا هو ایاها ور کوله د ته یا هغه ټکړه ور کنه غایبنو کچره غایب وو بیا خبا له کنه پټه ورځله رسول برکه هغه ټکړه له وې د دې پر فحملتها على البعير بیا وړه ولا ما غیسه په یز باندې کنه مره سره رو مې خسته سری دا چولی په یز باندې مې سره کښې شو کنه سره رو مې وړه په باندې او کما قال دا روی چې شک کنه به دا وی چې یاد ونه ټکی نه راوی دي او وی قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امي عائشه رضي الله تعالى عنها وان قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الاسودين وفات رسول الله برکته وخت چې میرا ان تاکلو جميعا او اشتاتا من يدي دا تکا دا ليس عليكم جناحون ان تاکلو جميعا او اشتاتا کنا دا آیات یو دې پر وروړه دا کنا چې توس باندې څه ګناه نشته چې توس چې کیم دا کنا فاروق سره او کې جميعا ټول په وځي باندې او اشتاتا یا ګشي ګشي وکنا مطلب دا چې په ګاډ فاروق چې دا دارا ودا او ګوشه ګوشه فاروق چې دا دارا ودا خو به دارا دا چې ګاډ په وځي باندې فاروق وشي به برکات وکنا شم والنهل یا نهد والنهل والاجتماع فی الدعام نهد نهد دې ته ویل شي کنه چې په یو ځای باندې سره جامع کو کنه په یو ځای باندې سره وچوي کنه تو سره چې سوي دار او رد سره چې سوي یار او یا بل یار او ټول په سرخان باندې سره وچوي کنه دا ولې اجتماع فی الدعام دا دې نه تفسیر دا سوچ کوي کنه شان سوچ بنا کنا نا سمنا اجتماع فی الطعام کنا چه طول پا یودی بن سر جامع شد وابی قال حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن سعید قال سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر سويد بن نعمان صاحب لي جميل ودري سره رسول الله برك طرف ده خيبر فلما كنا بصحابه سواد جشيم مش بصحابه مقام من ده يزيدا دا ده خيبرنا لشكي وريالا قال يحيى اې د یحیی ویلې دی یحیی ابن سعید سره دروي چې وهیا من خیبر علی الروحه او دا چې کیم د صحابه مقام د خیبر نه علی الروحه په مزل دی یو وګا باندې دا او دا ور وریا دا د خیبر نه د صحابه مقام چې لکه د زوال نه ورسته چې روان شي مشوم ته ورسه کنه شه یو غدوالو یو روحالو غدوالو ته ورسې چې غیر روان شي زوال واخره دې ته غدوالو ولا شاوه نه جوړه شي کنه شم یا چیرای اچھا جی فما ودی الا بسویق فلقناه بیا چې کیم ده کنه او پینل میر اغه لرا فلوک نه هو او پینل میر اغه سوي کې لرا او چې په تلی تلی و چې لغاس واکلنا منو مش خلق کړ دی غنه سم دا به ما ان اور چې رسول الله کرو غوښتل به فمز مزه په خله وغړا ولا ومز مزه امیر په خله وغړا ولا فصلى بنا المغرب رسول برک میته ده مشغول من ذکر ولم يتوزع او دا چې نو وکړلو کنه قال سفيان سمعته منه سفيان ابن عيينه سے ویلی چې سمعت عمر ودلا دا حدیث منه دی يحيى ابن سعيد نه عودن وبد ان کنه شا وبد ان باور سو عودن په خیر شا کنه شا عودن وبد ان مې ویل ونار ودلا دا مله اول ما ونار ودلا دا بیا په خیر شمه دوه عمر بیا ونار ودلا مقرر مله لرته یو ده شمه ونار ودلا دا کنه شا داینه په دغه دی چې اجتماع راغله په یو ځای باندې ټول د صرفانه چې ولا ټول سویک په یو ځای باندې سره خړلې باب الخبز المرقق ا ناشتا یا واخد او دې کینه کنه چې دا ذکر بس کوي د خون شي باب الخبز المرقق مرقق دا یې نرم مړی ته ویل چې دا ناری ناری چپاتی سی کنه دا چې مخکې کنه ناری ناری چپاتی کنه او خو کراغه مړی نری والاکل علی الخوان خوان یې روغله ده خوان یې روغله ده دا خوان او خوان مزه ته ویل شي کنه دا مزینه شول کرسی شو جکیم دا کنه او دا ته پای شو دا شي نه تیګه سلور پښې وی کنه دا شي نه زنه مراد دي خو مز اسې مشته سپز منا شدا کنه خروق په مزه باندې وسفرته او خروق په دسترخوانه باندې چې دسترخوان کې کینه کنه وړي وابي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حمام القتاده قال قتاده وی كنا عند انس رضي الله تعالى عنه وعند خباز له اذا سنگ يوم مړی په خبيل کړو فقال بیا چې کیند انس سے ول چې ما اکل النبي صلی الله علیه وسلم خبز مرقق نه دو خړل رسول مبارک دا سے نری مړی کنه شا دا نه دو خړل ځکه دا خو د مترفین شاید کنه ولا شاتن مسموتتن ورې له خړل اغفصا مسموتتن چې اغا او د سرمن سراورید کړه شوی بس متا اگر ته ویلی سرمن زره ونه لاره ګرمه په پوچوي کنه دا وشتون زنه لره که سرا سرمن پر پوتې شي بیا دا اور چې الله کو تیا زنه لره کې کنه شا دا غاز کې تر ورته ورسیر کې چې کیم نه کنه ورید یې کې کنه شا دا رسول مبارک نه دا خلل ځکه دا مترفین خروق تا کنه او بل په دې شه د سرمن ځای کول یا سرمن چې کیم نه کنه ځای شي حتى لقي الله عز وجل وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس قال علي ویلی دی چې کیندا علی چې هو الاسقاف دا یونس ته کنه دې ته یونس اسقاف ویل شي دا یونس ته چې سپلې وې ګڼل کنه عن قطعت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انس ویل چې ما علمت النبي صلی الله علیه وسلم اکلا نلا ولی مت رسول الله برکت خورو کړوي علا شکر علا شکر جتنا پیغه چې کینه وړه وړه پلیټ کړی شي کنه شکر رجا دا وړه وړه پلیټ کړی شي کنه په دې سره رسول الله برک فاروق نه کړه کنه شو ویلې اف یا په دې وجه نه چې په یو دی فاروق روبي په یو دی فاروق چې کې خو خو ستر ټول وړي کنه ته شي فاروق په یو دی باندې ګاټ سره یا دی وجه نه چې خدا هو مثلا ولې شي چې کیم نه چې پیرنی د کوشیه ته یې شي اچار د کوشیه ته یې شي چټنی د کوشیه ته یې شي سلام د کوشیه ته یې شي او دا وکاره له بوشي ته یې شي وکانا او په واسو تنگ دستی او دا مر وکاره چې کیندا چیرې وي هو یا دا هو له چې چیرې د فاروق شوکین وې کانا چې څه ډېر فاروق مو وکړل کانا دې پر اچار کله په اچار څن پرې کوي کله په چکنی پرې کوي کله به یو چې فاروق پر ته اوسې چې ډېر یو خره او دې هو چې کیندا کانا دا خیال خو نه ورته ډېر فاروق دې خو درس کی کوله د فاروق خیال ور سره کانا اچھا جی علا سکر رجتنا بدغه وړه وړه پر کرای شي کنه قط چرا ولا خبد له مرقق قط ولد فخكر يشوي ده نرم مړی چرا ولا اكل على خوان ان ده خورو کړه کوم زه باندې قط چرا قيل له قطا تا قطا سه ته و چې فعلا ما كانوا ياكلون به تجي باندې دي خورو کړه قال ده ته على السفر بده ده سر خونه باندې وبي قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بسفيه ودر به رسول الله برا چه بنا اکلا به صفیه بی بی منده بنا کری و پا بنده بل رواد سر دیمی کنا بیا دی بنا کری و دخول یې کړه و جنور څخه ولیما جوړې دي کنه چې واش باجه کیم نه کنه د کرول سره ترک فدعوت المسلمین علی ولیمته هرو المسلمون ولیمه تا بیا امر بل انتای رسول مرک امر کړو په دې د سرخانه باندې په بسیتت وګړه ول شو لا فولقی علی به وجه ور شو پیغام دې فالقى علیها التمر بیا وجه ول په باندې خجیر ول اقط او پنیر و سمن و غیری کنه دا ولی ما وا وقال عمر ویلی دی عمر دی انس صاحبنا چې بنا به نبی صلی الله علیه وسلم دای مزي سی غره بنا کړی او رسول مبارک په صفیا بی بی منده ثم صنا حیثم د نورته د جوړه کا ورشی کی فی نتن چا غیش یو په د سرخانه شه کنه د سرخانه باندې وابي قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام ربيع وعن واب بن كيسان قال كان اهل الشام واب بن كيسان ویلی چې وی او اهل وی اهل شام یعیرون ابن زبیر چه ده یو پی خیر ورکولو عبدالله ابن زبیر تا یقولون ویتویلوی ده اهل شام چه یبن ذات نتقین او زیا ده اغس ده چه ذات نتقین وکانا شا عبدالله ابن زبیر ده ده اسما بی بی زیایو کانا او اسما بنت ابی بکر سوا کانا اسما ده حضرت عیشه خیر وکانا شا ویره کنا یاد عبدالله بن زبیر دی اسما بی بی بچایو بی اسما بی بی دی اغه نتاق و نتاق دا کمر بات نویر شده شوی چه صدا ملا پا بند ساڑی کنا شا چه ملا پا ساڑی پتحی نوی کنا یا رنجا ایده تا ویر شده بیا دمرا زیون خدمت دی دی رسولم برا کرلو چه نیر صفو بینا ورسا دا خبل کمر بند یا خلوص کرو کنا دا نتاق یا خلوص فرمان دی وسی رلو چر کنا او چه ویسی رلو پده یوارنجا بنده ها د رسول برک د مشکی خله وته لټینګه کنه دا چې سنوي ور سره جپ تړلا وا او بل بل رنج باندې رسول برک ته د سرخان زنه جوړ کړي دی بل رنج نه د امر زیات خدمت کړلو د رسول برک ویره کنه خپل د مله کمر باندې آیو ته وسیرو لو کنه بیا دتا ایزا میر چه کیما وکانا اسما بی بی ایتا حال که ذاتن نتقین ویل کانا چه چشتنا ده دوی کمر بنده کانا زکا جا یو کمر بندی و خواه پر من سیرلا وکانا شا په دې مده نه په غیر کوي چې اني او حب هاذ محبت کړي پلون کوي سره بیا دا د په غیر ور کوي کې ساده چې پلون کوي سره د مو محبت تا کنه شا دوه مصرا دا دو چې دل کا شکاتون دا داسې شکایت دا ظاهر ان کا ارو هاذون ته ویلا چې ظاهر دین کړه د تو نه په غیر دې دې کنه دې په غیر وې دې چې کیم نه کنه شرم دې تو نه ظاهر دین کړه سره دا خو صفات دا و چې کیم نه کنه تو غلط دا بلکه دا سندره ویلی دو کنا خو یې دغه عبد الله بن زبیر دا د زون په حق شې کیم ده کنا دا ویلا وابي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان ام حفيل بنت الحارث ام حفيل بنت الحارث ابن حزن دا ام حفيل سدو خالت ابن عباس خالت ابن عباس دا ترير والي ابن عباس سيد ابن عباس سيد نو ام حفيل دا سره خوان دی به سوچ کئی کنا دا سره خوان دی به خالد ابن ولید میری آخر وکنا سوچ کئی دا ام خفیت سلو احضب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمنن دیا حدیاء رولدلا رولدلا رسول مبارک تو سمنن غیری و اقتن و پنیر و ازبن و سمسره سمسره روڑی ویتا کنا شام فدعا به النبی رسول مبارک غشتلو کلو بده سمسره بنده فاکلنا علی مائدته بیا خړلې شوی دی په دسترخوان د رسول مبارک باندې وترکهن النبی صلی الله علیه وسلم او پریږي دی له رسول مبارک رسول مبارک نه خړلې کل متقذر لهن بشان دی اغه قل کرین کیه دیغه سم سرنا لکه رسول مبارک دې نه قل کړل لکه نه او نفرت یې باندې کړل لکه سری چې په بدر باندې لګی دا کنه غاو کنه دا ځخو کې کنه او بدر باندې لګی